په نفقه او خیرات کې دانیم ژوند ژوند به ختیریږي ها په ارسس کې درمیانه والے کا که پیسې د لاراله معتبر شوي ام درمیانه کده سره نه نو ام د مسوک بدانه پوجي د مالدار کله شو د غریب کله شو او چې سب پیسې رااله او کاله لین ګروزري دي او بیا چې د ناغلان نو بیا په سیکلم نه ګرځي پیاده نو بیا به پورې خلک خان دي بای دغه شعر کې الی والا نا وېدا مې پته راولې په دې پتا پر کما نه دا خبره غلطه ده تاله پاغه ریټ نه ورکی چې په کم ریټ باندې هغه راولې د دروغ وینا یو کړه دا ولې دروغ وې دا په بدعمل قیامت کې پورته کیږي او به دغه شعر